نزول او ترتیب کې یو شان دي مخکې سوره یاسین دلیل پیش کو اتخذ من دونه الها صافات عجز د فرشتو د انبیاء د جناتو سواد ابتلو بالمصائب نه انبیاء ذکر شو درې تفصیلی او شپږ اجمالی زمر خلاصه واقدار د خلاصولو یو الله نو مومن شو. او د تفریح آیات شو چې فدع الله مخلصین له الدین ولو کرے حل کافرون مومن ربط ما قبل سره د دې صورت اول او د زمر دایو زمر شان د کتاب ذکر کړو په منځ کې هم شان د کتاب دی تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم زیم زمر کې ادله عقلیو په توحید نو مومن کې دلیل نقلی د موسی علی السلام په پیش کې ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين دارنګي د ملائکو نه با دلیل پیش کی د رجل مؤمن نه با دلیل پیش کی سلورم نو مومن کې ترغیب ورکي چې دا داسې مهتم بشان دعوه ده چې حملت العرش مقرب فرشتي دعا کوي ولا شفيع يطاع زمر لله الشفاعه نو مومن بوي چې فیصله صرف الله پلاس کی والله يقضي بالحق زمر يصبكم بعض الذي يعدكم مومن د زمر سره مرتبط شو ذل وجوه العشره اول تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم خطا حکم نامه آرډر چې د چا د طرف نه راغلي دي نو دا صفات تیم عنوان دی چې د دې آیاتونو منکر هغه کافر دی ما یجادل فی آیات الله 35 کې دا جدال الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم هغه کسان چې جګړه کوي پایاتونو د الله کې بی دلیله کبر مقتن عند الله لوی دې په غضب کې پنیز د الله او پنیز د مؤمنانو ما یجادل فی آیات الله الا الذين كفروا چې خوشحالي به کولا په دنیا کې بغیر الحق او بما کنتم تمرحون مستی بکولا ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون وهمت كل امه برسولهم پکړ مې کړه او مې نیو یوشتم آیات کې نیول داغه ذکر فاخذهم الله بذنوبهم پکړ مې کړه ولی داعی له تسلی دا چې خفقې غما زینی سم الذين يحملون العرش ومن حوله د خط شرافت ذکر کوي چې دا دومره شریف خلق خط دی چې څلورو پښتو لا مقرب فرشتي دعا کوي کل شیئن هر تتا روانه او په پوها دنیا کې منبر شوی مشری ته حاصله شو نو د دنیا خلق به دې کخوي صفت بکې تذکره بکی دا داسې خط ته چې په عرش کې بددي ذکر ستا کیږي ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وسعت رحمتك وعلمك كل شيء واغفر للذين تابوا عقيدة التوحيد واتبعوا سبيلا استاد کتاب ربنا وادخلهم اول ذکر بدی کیږي حملت العرش نو اوس وی چې څلورو پښتو له دعا ربنا واصلهم جنات عنين يوازي دينا ومنهم ومن صلحا من آبائهم او ازواجهم او رياتهم عرش به ستا تذکره کوي او څلورو پشتو له دعا نو څلورم چې د دې خط سره څوک بغض کوي لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم په شکل د نطفه نطفه عمد تنسنتین رحم د میندو کې پکې ساواچی او په دغه ساه سره د دنیا تراشي او به مرګ دا مشهور وای وای خلک کوي چې وباسي دنیا ترویس حیات دنیا او دویم حیات اخروی بعث بعد الموت سورہ مومنون کی دولسم نا شپارسم پوری دغا مرد ذکر دی دولسم نبا شروع کی ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین خامخا تحقیق پیدا کړی میو انسان د چان شوی خټینا دا غدویم جون شو او د آخرت په نطفی باندې د مرد اطلاق حقیقی نه منی نو حکمی بس اومنی دویم کمزوری توجی امت تنسنتین مشهور مرد یو اهم په دې دارازي چې ژوند د دنیا کې حقيقي هغه قران ذکر نکړ زم دا توجیه ته ټینګولې نشي یو د حیات د دنیا کو دویم د حیات فی القبر کو نو دریم حیات بعث بعد الموت احییتن اسنتین چې ژوند قبر واخلي نو د دین ورستو مړ کېده نسی صریح پینشتا دلیل صریح پینشتا بعث بعد الموت تحصیل الحاصل قبر کې ژوندې دي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم قل يتوفاكم ولك الموت الذي وكل بكم انعام وشتمعات ندوبوي يا ليتنا هاي أفسوس نردو ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ويد مؤمنانو فاتر او سین و دیر شم وهم يسترخون فيها فرياد بقيه ربنا اخرجنا نعمل امتن اسنتین نطفه وا ژوند پکې واچو د دنیا دویم مرگ مشهور حیات اخروی امتن اسنتین شور مرد کی دویم مرد پا قبر کی نسی سریح بینشتا حیات یو د دنیا کی بل په قبر کې کی نو داغین پس بل حیات شتاو کنه کئی نو اذا دعی الله ما لكم من سبیل توحید نه د انکار کړو کفرتم وَإِن شِرْكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ توحید په معنی لګي نو چې کله به نعت ویل کېده سرود این شرک بنو بیهی واه واه منه بدی فالحكم لله العلي الكبير الإلهي ورقصي هو الذي يريكم آياته ترغيب دعوة الطوب وما يتذكر إلا من ينيب شور ګرځي د كتاب تا وما يتذكر إلا من ينيب فضع الله مخلصين له الدين فا فسیحیه دا دورلوی کتاب سلور عنوانات راوړون کې لوی نمنی کافر عملت العرش تلور پشت لدعا کوي د خط سره بغض کوي پاغه د الله غضب دی خط کې دي څو حکمنامه کې دي څو فدعو الله مخلصین له الدین دعوه د صورت شوا رد د شرک په دعا او دا متضمن اشراق الثلاثه ولرا رامدد شهاله وای چې تصرفات دی ورلره ثابت کړو عقیده دی دا چې زما په حال په هده نو چغا ورته کوي دی زینا دویم باب دی او دا تر 51 پوری چلیږي دعوه د دعوی عظمت په بیان د صفاتو د الله تخویف په واقعي د فرعون ولقد ارسلنا موسی تشجیب التوحید رجل مؤمن پیدا شو وقال رجل مؤمن تخویف اخروی په ذکر د براءت چې دا سی ورځ ده چې دوی به هاي توبه شه من څه خبريو اکاون پوری دا مضمون چلیږي وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فادعوا الله ذکر کوي بعنوان دیگر ورته کون کې د مرتبو قوم نعرش را غرزوی الروح مسلد توحید حیات ایمانی رفیع الدرجات یفعو دری صفات د پاره د اهمیت د کوي ترغیب فی توحید مسله اومنه الله پوری دعا او مدد خاص کا هغه د پاره صفات عالیه دي رفیع الدرجات دنیا کې به دې مرتبه پورته کی او آخرت کې هم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين ذو خالق مالك د عرش محتاج ندي يلقي الروح قرآن وحی کا جبريل فرشتہ کا مسله د توحید حیات ایمانی لینذر یوم التلاق تو ملاقات ورځ ده خپل خپلوان به د یو بل سره میلاویږي یوم الطلاق روز د جمع دا روح د بدن سره جزا د خپل اعمال سره عابد د خپل معبود سره ظالم د مظلوم سره اسمان والا د زمکی والا او سره اولین کافرین به په دغه ورځ جمع یوم التلا یوم هم بارزون دې د طلاق نه حکم راز چې دوی بخکاروي لا يخفى على الله منهم شيء د مصیبت ورځ ده یومهم قیامت دا الله څلور صفات لا يخفى على الله منهم شيء علم کلی دا الله دویم پورا بادشاہ د سوال جواب لمن الملک اليوم درم الواحد یک یو او سلورم القهاب زور هر چه لمن الملک اليوم د چا د پاره د اختیار نن روز منادی تبا حکم شي الله به ته حکم کی فرشتہ نو اعلان بو کی ابن مسعود رضی الله عنه وی ان کافران به وی لله الواحد القهار دویم سوال او جواب د الله د طرف نه دی دریم ملائک په سوال کو کی چې لمن الملک اليوم نو انسان با جواب کی کله چې زړونه او دا په ترکیب کې بدل او ملازفه روز دا پتا ازل قلوب لدى الحنان یعلمو پوده دا اللہ پخیانت پسترگو وما تخفی الصدور او هغه چې پټي سینې حساب ور سره کوي پټ ولی نه ناشته دی ویډلی ځکه چې راتله به دوی ته رسولان د دوی په ښکاره او دلایلو نو کفر بکو دوی نو مول دوی رلا الله یقینا الله قوی طاقت ولا ضرور سخذاب ولا اخذ اخذ په دې صورت کې ډیر لوی نمونه د تخویف دنیوی پیش کئی او دا آیات بنی اسرائیل نهم چې موسی علی السلام می د نه معجزو سره لګلې یو سل یو د بنی اسرائیل ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات نه معجزه کار معجزی وی او دا نه دا بنی اعراف ذکر کړی دي او په هغې کې تفصیل دی. ملګري یاد نه کړي بې حقه پک کوي. شاګردو من قرآن هر چاته زده کو او زما اصل دا که مشرکم راضی د الله کتاب تکینی نو کیدی نه ملګری بو حواله به بیا چا پچا ور کول او چا پچا چا به صفدر سے بیا دو رحمه الله موږ د چا بیزتی نکو ما ته بچاوي مېر مړ چې قران وي نو ملګری عنادي تاسو کو مې عراق وګوره کنه ما درته ویلي نه دي یوا فالقا صاحو فاذا هي صعبان مبين طوفان جراب امل زفاده الدم سنين ونقص من الثمرات ملګری قران نه یادې ما عرض کړو چې د استاد بدنامي او نیکنامي آیات سودی بنی اسرائیل وی نها کم دی اعراف تاغی تفصیل کو تفسیر د قران بالقران زمنګ د درسونو امتیاز تفصیل د احزاب کوي چې چا د حق پرس خلاف کړي دي نو الله نیولې دي تسلی وزارت وقارون سرمایدار حق ته رکاوټوم دا درې چیزونه دي بادشاہ دے الہ فرعون مشکل د چې وزیر اعظم سره ملاقات وکړي او هامان وزیر څوک پستر غونه ویني خو مون خلق نادي دی لته ولا ور کوي وهامان کوم منظرې د لکيونه سوغه ګیدړ کیږي ما تاسو ته وی صورت کې اخذ اخذ ډیر هر کله چې پیش کو دوی ته حق د طرف زمونه نوې وی دویم امر ذکر کئی وجل وجنی زامن دا کسانو چیمانی روڑلی سرد دا احیا و اخلی دخزو دوی وما قید الكافرین الا فی ظلال ارشاد الهی اصول کې موږ دا زیراړو چې په دې سره فرعون ته څه فایده ورسیدا نو چلول د کافرانو ارشاد الهی ما لا تقتلوه مفسرین لیکي چې زینو ولا کړه چې موسی علی السلام خو یو کمزورې سړی دی نو کته اوجنی نو مشهور بشي چې فرعون مقابله نشو کولای نو مړی کو کله یو سړی مون خپل مشهورو پرې دغه سي شیخ الحدیث مولانا عبد الحق رحمه الله باندې یو عالم هغه سره مدرس کتاب پی لیکلو چاوی جواب مشورای پیدا ضرونی اقتل موسی ا کتاب زما تر لاسون نشته نه میغه استاد لیدلې دي دریم مفسرین لیکي چې په حکومت کې داسې خلک دي چې بادشاہ په خبره مشغولول غواړي لکه زمون وزیر اعظم عمران خان خلکو مشغول کړي دي وار پاره کې خطا کړی دي د ملک سره دشمنی ده ښا تا سوریا میرا و دیوار کج تب نرازی و ملک تی اللہ دی محافظ شی زمان وس نرسی خونه کو ټیک د وټونه وکړو هغه وخت پوری حزب اختلاف اقتدارو شاوټ ورک ټول اتفاقی شي د ملک د ترقۍ کوشش ملک ماینس کې روان دی ورچپه دی الله دې خیر کی لاک ډاون دا څه فایده من نو ای الله ختم کی سار دی لار باندې ولاړم زبېخله سړی راغې مې چرته دی ویتی چلو کوټی ته ځم مې ترانسپورت سته وې سګورو باندې دا خو کروڑا و آبادی دا بیماری برازی آنٹک دا پرهیز زان او چې کومې شعبې چې ملک په چلیږي سټیټ په چلیږي دغه بندول نو پکار سوال خیرات په دې څوک نه مړیږي فیکټری باندې کنسټرکشن باندې ایجوکیشن باندې ملک پټپ ولاړ او د کارغانو په مردار کې خیری نو مای بادشاہی مشغوله کړی دی وزیر اعظم نو زینوی چې پرې د موسی علی السلام باندې بده مشغولی سلورم بعضی مفسرین لیکی چې دا د فرعون دباو شباو اقتل موسی اوسم د فرعون مسیح داوی چې زمون دین رواني شری دی او ان یظهر فی الارض الفساد پارتی جوړی کارب کی په دنیا کې فساد لرا اول فساد د دین شو اخاف ان یبدل دینکم نو دویم د دنیا شو وقال موسی وی موسی علیہ السلام ز امن وانم پر خپل او پر افستاسو من کل متکبر دهر لوی چای تکبر کون کی چیمان نروڑی پرزی د قیامت وقال رجل مؤمن من آل فرعون موسی علیہ السلام الله په امن کو داغه د امداد لپاره یو نارینه پیدا شو د موسی علی السلام پناهی یوا تسجید وا ذکر د طرق د دعوت چې دعوت چلی پس طریقې او تسلی اهل حق وتا بیان د رجل مؤمن دا څلور حصے کا اول دو آیاتونو کې بچکول د موسی علی السلام د قتلنا که اسرائیلی وی نو فرعون چرته پرې خو ده رجل مؤمن نومی وانا غستا زید عمر بکر د حق مرستا د نارینه کار دی رجل النر مؤمنون علی صفت اول من آل فرعون مخی که یکتم ایمانه یور پسی که من آل فرعون دویم صفت او یکتم ایمانه دریم که یکتم ایمانه مخکوی من آل فرعون نو بیا پتا نه لگی دا چه فرعون کنه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه کتم په معنا د پټوالی سره حکمت تلاسا ته پټولې شي اگر که عزمت نه دی ها که خلکو مطالبه وکړه نو عقیده به خپل ذکر کوي حمیم سجده او داغی دری دیرشم آیات ګناه نه ده رخصت ده دو یو د کتمان حق دا دی ناجایز یو د کتمان د حال دا جایز دی د حکمت پلاسا مو ایمانه کې حق نه دې کړي حق بیانې رجل مؤمنون ازالت الخفا د شاه صاحب د دو جلد کتاب دی او ډیر مثبت انداز در وافظ او د شیعو رد کړل شیعه بدترین د الله د مخلوقاتو الفق بین الفرق د عبد القاهر جرجانی کتاب لا, ي... لا يرى برضوا عنده عسل ومعو امام غائب تددو عقیده دا عبدالقاهر ولا جواب ورکی ولاة الحق اربعة ولكن لساني اثنين قد سبق العلاو واهل الرفض قوم كالنصارى حيا راما بحيلتهم دواء روافض بدترین د الله د مخلوقات او شیعه کن نصارا د ملکی په کلیدی عهدو دا خلق مبتلا دوی محدود او کنټرول ساتل پکار دي ملکونه ازالت الخفا پوری ماوی چې علی رضی الله عنه نه تاسو شو چې من اسجع الناس انشدکم بالله د آل فرعون او کابو بکر نی صدیق خلق چپ شو علی رضی الله عنه ورته وی چې الا تجيبون جواب نه راکوي فوالله لسعة من ابي بكر خير من مثل آل فرعون دا ابو بکر صدیق یو شبا د رجل مؤمن د ټول عمر نه بهتر ذالک رجل یکتم ایمانه وهذا رجل اعلن ایمانه چې مضبوطوي ایمان خپل لرا کلک ساتلو ایمان خپل مضبوطی سات خپل ایمان زړه کې ساتلو خپل ایمان لرا کوم شی چې په پنجو کې پټي یکتمو هغه مضبوطی اغسته څوک نشي تفرط جرح دا اسباب د جرح نه نشي کېدی چې کلکه ساتل او ایمان خپل کلکه ساته مضبوطی ساته مې نرمه او نه سخانه لهجه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله مقوله هیڅ جرم نشتا هر زمانه کې د حق پرس الله یو ملګری پیدا کوي اتقتلون رجلان من ان يقول ربي الله رسول الله صلی الله علیه وسلم يهودي راغلو عقبه د شرط طرف نه نبی علیہ السلام صادر تاو کړو ابو بکر صدیق راغه بعض الذي يعدكم وإن يك كاذبا ماوی د تلطف دی اشکال ختم شو چیر زوم شکو نن نه ما اوریکم جرګه نه در کوم تاسو ته الا ما ارى مگر هغه چې زما پسړ کی راځي ما اوریکم زیری غم پتاسو پشان دروزو دډلو دروزی دډلو عنادیان دډلو پخانو احزاب چې تخریب کوي ډلبازي کوي تفصیل د اجمال پشان د حال د قومینو او د عادیانو د سمودیانو او هغه کسان چې پس د دویو رست د دوی وما الله يريد ظلم للعباد ارشاد الهی او نغوانی الله مصر کی مشهور پیغمبر دیو او دا کار کړي د دوی مشرانو اصل خطاب داو یقینا راغلی او تاسو ته یوسف علی السلام د یو سیدو کی نو بل بونیر کی نو بل پنجاب نو بل لاهور نو بل هندوستان خیرون ورا کالله یو ضرور پارچه جاکم به چراوړی او تاسو ته تر دې چمړ شو حتا اذا هلکا قران نه دا پته ولګی دا چې د هلاک اطلاق په انبیاء علیهم السلام شوی دی دا ګستاخی نه ده شان رسول دی د الله دوستانو باندې مرګ راځي جنازه دی پیو کړو په خپل لاسو دی خخ کو چپس ماربل دی پیو لګول کلک شوی په کفر چیر د یوسف علی السلام نه خلاص شو نو بل پیغمبر به ناراضي زم چې کله یوسف علیه السلام وفات شو او د نظام ګړبړ راغله ګډ وډ شو نو ارمان تاسو کو چې داسې رسول به بیا رانشي موسی علیہ السلام راغی او تاسو بیا هم ګړبړ کوئ نه منئ هاي کاش چې رو بنلېږي الله پس ددنه پیغمبر بل رسول کذالک کاف بالتشبیه کا لکه مصر والا چې ګمراه دغه شی ګمراه کې الله څوک زیاته کون کې مرتاب پوښ کون کې تلبیس کی رجل مومن په د اثر کو کنه ایتیو منکو مناره جوړول کوم روایت اسمانونو ته خطل الہ معلومول دا ټول غلط فرعون عقیده وا نعوذ بالله چې الله یو جسم لري اسباب السماوات حال د اسمانونو چې آیا وحی د اسمان ناراضي وقال امنا درم حصہ شروع ده او دا سلیختمه پوری دعوت ورکی او تزهید فی الدنیا بشارت اخروی او ټول خلکو ته وی چې زما ملګری شي موسی علی السلام بچ کئ وی اسړي ایمان راوړاو ای زما قومه رد کوي فرعون هم دا ویلو یو کم دې شم کې وما اهديكم الا سبيل الرشاد چې لار د هدایت تما سره ده اهديكم وبخیم تاسو تن او طول د الله څخه د ماشي د وغزر مقداروي نو کافر لبه یو ګټم نو ور کړي زکا د دې په مقابل کې جنت ته دارالقرار ویل دي همیشه ده من عمل سیئتن چا چوکړه بدی نو بدن شور کوله مگر پشان دی چا چوکړنی کی نارینه زنانا احال دا چې دی مومنی وهو مؤمن غافر مؤمن رجل مؤمن وخت نشتا که سړی په یو صورت لګی ډیر وخت پکې وزي نو دغه کسان لار بشی جنت تا یرزقون فیها وراک بور کولی شی دوی تپائی کی تزهید فی الدنیا پیشقی یا قوم انما هذه الحیات الدنیا او دا مضمون علی عمران 157 میں ذکر کړو یوصل ونوی جن د دنیا سکا صورت ختمی کی نو اغی کی یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد در دور د کافرانو ګډ وډ ګرځیدا متعون قلیل وصله د مزه ده نو اغي پسي سوره نساء او داغي 77 ته یا قوم اتبعونی په ما پسې شي زما ملګری شي یا قومی تزهید فی الدنیا متاعون کی تنوین للتقلیل لکه دغه صورتونو وی به په شرک داغه باندې وانا ادعوکم او زبلم تاسو لره ال العزیز ضرور بخون کی تا ما لیس لی به علم معدوم دے تشتے نشتے همیشه اوسیدون کې په دوزخ کې هم اصحاب النار ملازم النار ظالمان انما ما موصوله لیکل شوی دی متصل مکتوب عثماني یقینا ظالمان صرف دوی همیشه سیدون کې په دوزخ کې فستذکرون ما اقول لكم غره خاتمه پیشقی دری حصے د بیان شوی یاد بکی تاسو ما اقول لکم اغا چویم تاسو تاسو پارم کا خپل الله تا حوالکم فستذکرون زما خبری با پا آخرت کی یادی کئی خواه چی دویلیو زرتنه اور سره کړو دریابی سفر پینزو سو حلاک پینزو سو بچ اغا فرعون غرق کړه مردار کړه فوقاه الله نو بچ کدل را الله سیئات ما مکرو د بد چلونو د دوی د محاورې معنی دا ډیره مشکله ده او دا مستقله بل منګلیټه خړل پکار دي چیلی کې اومو کې د ځان سره بچک دلر الله سیئات ما مکرو دبت چلونو ددوی کله غرت لیگو راوی غرزوی کله دریاب تا شیخ تشاپور رحمه الله خبره ما تاسو تکړی و چې اورکه جواهر القرآن اصطلاحات پکشتا د بنده یو ملګری دا قواعد شای کړی دي په عنوان د مواهب الرحمن ډېر بهترین ترتیب باندې دورا وړه رساله ده کذالک میولی دو ثم میولی دو کذالک ما تاسو ته وی چې هر ځای جلال تشبیه جوړي هغه جوړي نه ثم مې قرآن هم دا سړې په هره او مشهور دا چې غلام خان عذاب قبر نه مني دې زله چې شیخ راغی وی اثبات عذاب قبر النار يعرضون عليها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا یو ملګری پسې پروپاګاندا وشو ما عام ملګرو ته هم څو خبرو کی ز ژوندې من تاسو کوي مشکل حل مولایانو کې غټ مصیبت داري لګي نه یګه جوړي تپوس اوک پوک وای چې سړی وای الله چې چلو شو فتبینو فاسق راغه وای ز پچ بیا دا کار نه کوي ځنی مولایانو کې هم دا مصیبت ته ښه معمولی خبر سیاق سیواق په دې کټ کې او پیش وی کی غدو او عشیه سبا بیگا د دنیا وزی اور تا پیشی دا دو وقت شوا پاتشو پا په وختونو کې نو نور عذابونه وي دویم دا کنایه ده د همیشوالی نه حفظ ابن کثیر ابن ابي حاتم چې ارواح د فرعونیانو د تور مرغانو په شکل کې دي کټاره هم دا وایي چې دا حال د روح د کافر دی یوازې فرعونیان نه ابن عمر رضی الله عنهما بخاری مسلم روایت چې ټول دوزخیان سبي بيګي داغو پیشی تر قیامت پوری النار يعرضون عليها غدوا وعشيا قیامت پوری بدا خبری او دا دلیل دی په دې باندې چې عذاب قبر حق دی او دغه وجه دا چې امام بخاری باب تړ احادیث صحیحه د عذاب قبر او د عذاب فی القبر انهما ليعذبان فی قبورهما دوړه تعبیرات شتا انکار د عذاب قبر نه گمراهی هاوس تفصیل او کیفیت نو داغین موږ پوره خبر نه یو قران حدیث سویل دي هغه به منی یو عالم لستل نه نو داغي علم بسو کې د شعور نه بعد احیاء ولکن لا تشعرون سوال جواب حق د قبر تنگی فراخی دا حقا جزا سزا عذاب روح لوم الله ورکی په خپل مستقر کې او بدن لا په خپل مکان کې کروغ دې ک زری زری دې ک د حیوانات په ګډه کې دې اعاده د روح بدن ته د دې لپاره صریح دلیل نشته خو ګوره عمل چې په قران حدیث کې جسم مثالی روح لوم سزا شتا او جسم لوم شتا دویم جزا سزا صرف روح لا پشک د جسد مثالی لکه روایت کې چې راځي شهداو مرغان د شنو ججورو مرغانو په ججورو کې اشکال دا راځي چې دا صورت ته مکی حوامیم دی مکی نبی علیہ السلام انکار څنګه د عذاب قبر نه کوي ام المؤمنین روایت اقرار کړی دی به په مدینه طیبه کې نور تفصیل وال ترازی احادیث کې فاق دی عذاب قبر د قبر خوشحالی د مؤمنانو لومشتا دریم دا په ارواح دلالت کوي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا جسل لرهم ثابت احادیث ذکر کړو النار مبتدا يعرضون داغي خبر اور پیش کی دی شی دوی پاغی باندی النارو اور یعرضون پیش کی دی شی دوی علیها پاغی باندی هغه ذی شعور دی هم لیدل کوي هم اوریدل کوي هم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا د دیو جن ابن عباس رضی الله عنهما د دغه اشکال جواب کوي جسم مثالی د انبیاء علیهم السلام پل جسد عنصری چې څنګه و درجه ټولو کې اوچتا شهدا شنه مرغان کفار د تورو مرغانو په شکل کې د دیو جنا عذاب قبر بتمنی عذاب په قبر د دې انکار کفر دی کیفیت قران حدیث څنګه ویل دي باغیت بتوقف کې وړاندې ما او تا ته پته نشتا راجح مسلک چې عذاب قبر دارنګي خوشحالي دا روح لوم دي او جسي لوم دي روح له خپل مستقر کې او جسي له خپل مستقر د مصر په عجایب خانه کې پرته ده غټ کټ تنه چې دا غدیو کنه فرعون دی سواخه پوزه کې لغونی فرق راغلی او چرته وړی روح له الله سزا ورکي او د جوسي سره تعلق شته ورتل نه دی پکار سړی ستا څنګه کیو سیو آیا تاسو د فکولې شي زمونه ته حصہ تبرخه د اور وی غټان مونږ ټول یو پدې کې یقینا الله فیصله کړی د پمن د بنیانو سوال د دې د یوم من العذاب که پورا نجات نه یو معین روز کې لګ عذاب دې زمون لري کی قالو اولم تکو تأتی رسولکم بالبینات زر کالا پس جواب او هغه فرشتي چې جواب ورکړي ملایکی نو په زور نه او بوی دوی آنو راغلی تاسو ته رسولان ستاسو سره د ښکارو حکمونو دوبوی حیولنا قالو نو بوی دوی فضعو نو دعاګانې وغواړئ فدعو نو دعا ځان له وغواړئ او نه دا بلنه داسې کافرانو مگر بربادا آخرت کی دعاء الكافرین دا نه قبلیږي دنیا کې د کافرون قبليږي څو چې او بدريږي شي ورځ د پیشي دریم باب تر اخره پوری ويوم يقوم الاشهاد ملائک دی جمع د شاهدون تسلی پیغمبر ته ورکی ان لننصر رسلنا نو چوان کی دلیل نقلی او دا وخت در سره نو ایلو یو بل سره مرتب ورپسې دلائل د اثبات ته قیامت ذکر کړي لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ورپسې ادله عقلیه الله دعوه د صورت وقال ربكم ادعوني استجب لكم دلائل عقليه الله الذي جعل لكم الليل دلیل نقلی د ټولو انبیاء چې پیش وکړو موږ د هر یو امت نه پیغمبر وجئنا بك على هؤلاء شهيدا مؤمنان گواهان سورت بقرہ 143 کی تیر شویو نو اندامونه به گواهی کوي د مړ صورت وګوره سوره یاسین اليوم نختم على افواههم حجب تلغ غنی چپ شا وکالت پریدا انتر نمبر آیات دی پسی صورت او داغی دویم آیات ملائک سوره قاف حجرات پسی اشهاد جمع ذکر کړه گواهان جدا جدا دي انبیاء دي مؤمنان دي ستا د بدن خپل اندامونه دي ملائک دي ويوم يقوم الاشهاد یوم لا ينفع الظالمین د مظلومانو د بشارت نه بعد حال د دوی ذکر کوي دلیل نقلی تنویر په معقبل د تصلی د پاره پیش کی یقینا ورکړې مې موسی عليه السلام ته کتاب واورثنا بني اسرائيل نیکو بنی اسرائیل ته کتاب میراث ته ځکه میراث وی هونه راش پن نصیحت لأولی الباب خالص عقل والا ولرا فاصبر ان وعد الله حق دیمت تسلی دا او په دې دویمه تسلی کې پیغمبر علی السلام ته الله درې آداب ښیي یو په مصیبتونو باندې صبر نو دویم استغفار نو دریم تسبیح سبح بحمد ربک صبر کا بندگی د زړه شوا په مصیبتونو یقینا لوز د الله رښتیا امداد برازي وعده د نصرت یو پنځوستم کې ذکر شو استغفار د دې سره ګناه څه لازم نه دی ما قاعده پیش کړی و چې دا د انبیاء علیهم السلام په مقام کې راشي نو په تور د بندګۍ واستغفر بندگی دی جبی شوا لزنبکا د امت مفسرین ذکر لیکي لزمک خلاف الاولا لزمک کوم شی چې ستا مناسب نه شای نشان نه ځان لا ها یو گردان جوړ کړی ذکر کوي استغفار وای نو پزړه به دي توجهي چې استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او د دې اثر به نو ستاینا د عام بدن سره تعلق ساتي تسبیح په غیر د ستاینا نه حمد شرعي وی دی تا پاکی بیانا سر د ستاینا در خپل بیگی سبئی ان الذين يجادلون في آيات الله زجر دی یقینا هر کسان چې جګړه کوي پیاتونه د الله کې واستغفر لذنبک خطاب امت تا پیغمبر تا مراد دین امت دری ادم مخی صبر یو استغفار دعا تسبیح دری نو سلورم ادب د دعوت استعاذہ ان فی صدورهم الا کبرون تبا څه چل کای ما هم ببالغی حق پرس ختمول غواړي پینزم آیات کی كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه حق مغلوبك والغالي ان في صدورهم الا كبرون لا يحصد اوریدل د حقنا والارض اکبر من خلق الناس خلاصه کې موږ ویلو چې په دې صورت کې د اثبات قیامت لپاره دلیل نقلی او یو دلیل انی او بل لمی انی د آثارو نه معلومول د جانب د علت نه په معلول لخلق السماوات دلیل انی د پاره د ثبوت قیامت زورنا په انکار د بعث بعد الموت آثار تو ګورا خامخا نی د پاره د ثبوت قیامت د علت غین معلول معلومول دنیا کې دو قسم خلق دی یو وړاند د قران او د حق نه اول نو چې دنیا کې برابر نه دي نو روز شتا چې د دوی فرق براشي قیامت نه دی برابر ډوند او جوړ والذین آمنوا او مؤمنان ولكن اکثر الناس لا يعلمون پته د قران نو لګیدا ان الساعه لاتيه لا ريب فيها دعوی قیامت نتیجه د دوړو دلیلونو انی سر ثابت شا استدلال بلا اثار د علت غین ثابت شوا چې یقینا قیامت خامخا راتلون کې دی نشته شک پاره کې لیکن د دې مقصد بېمان نه کوي لیکن زیات دخل کو ایمان نه وروړي وقال ربكم ادعوني استجب لكم په طریقه د مجادله او د شرک د بندګۍ زمانہ د بلنې زمانہ ابن جریر د عبادتي معنی کوي عن دعائی زردا چوردن د بشی د جهنم تزلی ربکم ادعونی استجب لکم حاجتونه غواړی زمانہ استجب لکم زبی پورا کوم کتوای ګن ضرورتونه دی منګه غواړو نه پوره کیږي نو استجب لکم قبل ولې شم ان شاء دویم کله انسان یو سوال کې او هغه د سره مناسب نه توخی کې اخرت لا حدیث ته چې ورځ د قیامت با غرونه د اجرونو وی دی دا د کما بندتا فلانه سوال کړو د تاسو سره مناسب نه و ذخیره کړی میو د بارمانو کې چې په دنیا کې زما یو سوال هم نه قبول شوی کله یو مصیبت را رواني هغه مصیبت ته الله دفع کی استجب لكم زبې پرکوم کله چې معنی نه چې ګینا کندو د حرامو دی ما حرام ده وانا يستجاب لك الله يغذب ان تركت سؤاله وبنو آدم حين يسأل يغذب غسكيه وهيب من ورد وی چې زه جیلم روم کې آواز می اوری دو وی یا ربی عجبت لمن عرفک کیف یرجو احدا غیرک تعجب کوم چې یو سړی تا پیجنی او بیا د بل نو امید کوي بے وی یا رب ربي عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه الى احد غيرك حفظ ابن كثير دعاء هو العبادة ان الذين يستكبرون عن عبادتي دعاء سرا قضاء تقدير کی تغییر راضی معلق ولا يزيد في العمر الا البر ليس شيء اكرم على الله من الدعاء اليوم رمضان دی پکار را را چې هر سړی حاجتونه غواړی زمانہ نو زبې پورا کوم دیزه کی یو حش ډیره خوندوره چې آیات کریمه من اسباب الاجمال د معنا ظاهری نه معنا شرعی ته تلا مجمل پته نه لګي ترڅو چې بیان د مجمل نشوي لکه یو لفظ دی مشترک یا یو لفظ دی غریب لکه هلوعه یا کارا معنا اقیم الصلاة من سر کی اغسطه و درول لغتن صلات دعا معنا نه نو تفسیر د دې با الله او رسول کوي منز معنا بوم پیغمبر خي الله بخي کیفیتم قولا عملا آیات مطلق نه ده مجمل ده مطلق بالا وی چې اتیان په اتیان په دی وی لیکن نقتالی باطلون یو رکعت مونږ کوي د مازیګر څلو او په دې پینځه کوي تلوی حد مجمل دا تفسیر کړی دی دویمه مطلق ذاتا متعینی خو مبهم وصفنی درم مطلق معنی خو مجهول الکیفیتی بهر حال په عبادتو کې چې سراغلی دا مجملی او شعری د دې بیان کړي ښه اومنو چې دا مطلق دی نو کیفیت مجهول دی دعالا کیفیت ورکول دا زمو استاد اری بور کوي که اومنو چې دا مطلق دی نو د مطلق شرعي د پر افراد شرعیه په کار دی فتح الباری وی دانه چې موتا او فرد راخلو او هغه د هغې مصداق منص مجمل دی تفصیل د دې با قول او فعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صحابه تبع تابعین یو ظلم څوک دانش ثابتولې ښه آیات وی چې په قیامت نجات په عقیده او په عمل ضروری سيدخلون جهنم داخلين حاجت غواړي په طریقه په عقیده توحید نه غواړي استکبار دې پکې کفر دې پکې نو قیامت لا عقیده عمل د توحید ضروری دعای شرعی الله الذي جعل لكم الليل ماوی مخی سوره زمر کیو ما دلع عقلیو نو مؤمن کې هم ادله عقلیه دا ربطونه چې دي دا د صورت صورت سره لګي دا نه چې دا هوایی دي هغه بیا له خبره ده چې د موږ سره وخت نه اختصارا موږ ملګرو ته حواله کو مخکې مدله عقلیه سوره زمر پیش کړیو په مسله باندې نو دی صورت کې مدل عقلیه الله ذات ته دلیل عقلی اول نمبر ان الذين يستكبرون عن عبادتي چې اوړي زما د بندګینا الله ذات چې ګرځولې دستا فیده حذف دا چې د روزي ګټه وټه وکي الله خوند فضل په ټول خلکو لیکن زیات د خلکو شکر نه کوي شکر نه واسي دعا بعد السنت باندې د مفتی کفایت الله رحمه الله بهترین کتاب دی فیض الباری وی تمسک بالاطلاقات لا يجوز ذالکم الله ربکم نتیجه دغزات کذالک یؤفک الذین زجر دغه سي اړولې کېدل هغه کسان چې په آیاتونو الله انکار کو الله الذي جعل لكم الارض قرارا دین دلیل دی او پدې کې سلور انعامات الله ذکر کوي زمکه ټولو کې مخ کې کړه زکه زما او ستا استوګ نه پدې کېدا الله ذات ته چې ګرځولې دا ستا سود پارز مکارمګه قرارن پسې ولاړه آسمان چات وصورکم شکل درکړې دې تاسو ته فاحسن صورکم نخست کړي شکل نستاسو ورزقکم من الطيبات روزي درکړې دې تاسو لرا من الطيبات پاک خوراک د پاکو خوراکونو نه انسان شکل الله په ټولو کې خسته پیدا کړی دی حیوان په سلوري ګرځي څه خسته شکل می دل درکړی دی نه غوی جوړای چارپای جوړای ورزقکم او روزی درکړی د تاسو ته د پاکو خوراکونو ذالکم الله ربکم د دین نعمتونو الله چې رب تاسو الذي لا يموت صفت مختصد باری تعالی لا يتغيرو لوی صفات الله سلو نشته حقدار د بندګۍ مگر هغه فدعوه مخلصین له الدین سورت دعوه هم داوا فدعو الله مخلصین له الدین ندلت اعاده دعوه غواړی دا الله نه اخلاص کون کی اغل رد بلنی الحمدللہ رب العالمین ما ویلی و چی په دی سورت کی دعوه ذکر کیی او بیا بیا ذکر کیی ا د شان می شروع کړی و چی دعوه دی سورت کی ډیر زی ذکر شوا د دیا دریم دلیل خاص الله ذات ته چې پیدا کړی د خورې دلیل انفسی ابه د ساز کی ثم من علقه بيد ترامني بیرو واسی تاسو تفلن تابیدار حال کونکم تفلن ماشومان واړه تو فعلی نو تاسو هغه څوک دي چې مړ کړی شي په ښه ولتبلغوا اجلا مسمى فعلى ذلك لتعيشوا او د پاره د دې چور سه تاسو نیټه مقرر تا کړای عطف د مفرد په مفرد باندې یصحبون راخری کیږي با دری فل حمیمی خود کې دلوبو کې یې شیدلی سلو ثم فی النار به پور کې قیل لهم شفغم زجر دنیا کې چې چا شک کړ دې په مسله د توحید کې شرک په دعای کړی دی نو قیل لهم ثم قیل لهم ببول شدیتا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا د دې یو معنا انکار بلکې نرا مدد کوم د دین مخکې هیڅ شي مقصد دا چې دا خو منګه وسیلی جوړولې بل لم نكن ندعو من قبل شيئا انعام دوشتم کې داشته دغسی گمراه کوي الله کافران کله اقرار کوي او کله انکار کوي اول وی قالو ظلو عنا رکشو زمنگنا او راغي دویشتم کی وسیلنی ولی او شرک نو یا والله ربنا ما كنا مشرکین ګډ ورډ شوخه دلته هم ګډ ورډ دی اول اقرار کوي چې یاره شرک من کو خوس نشتا قالو ظلو عنا شیخ زمونږ به فرمایي چې جلالین کې زما امتحانو نو مانا تپوسو شو چې ادخلو حال څنګه دی حال مقارن د زمانی د ذل حال سره مې دا حال مقدره دی په حين د دخول کی خلود فرض وند وردن نشي دروازو د جهنم ته نهم همیشه به پاره کی په جنګړه نه خانو دا به وی کین شي پکې څوک دی وستې نشي دا عوام کریړی دي نو جال ورته جوړ کی کله زر زن زمین شي کله تشه شي کله تشه شي نو لسم دیر بد فبئس مسوى المتكبرين دیر بد دے زید اوسیدو د تکبر کوونکو مسوا چې په یو ځای کې د ستړي همیشه شپږ څلېښتم کې شته چیالیس کې پنځمه تسلی نشته جواب د سوال مقدر کې معجزه او خا نشته په اختیار د هیڅ پیغمبر و ما کان لرسولین نشته په اختیار د هیڅ یو پیغمبرینا سورلې د فارا ازیلین اخرای مجبورای غیر اختیاری صغه تلاسا ویریکم آیات دلیلنا افلم یسیرو فی الارض اعاده تخویف دنیوی آیا پس نزی دوی پزمکه کې سبب د عذاب ورپسې دریا کیا کې تمام سقرات د قرات ډله د موسی علی السلام په دور کې وو چاورته وی موسی علی السلام څنګه لالاټ شي ایمان راوړی وی موږ ځان له مهذب قومي جالینوس د عیسی علی السلام په دور کې وو نو یره موږ د تانه خپو هیو نن موي مړه وې دا مولایان فرحو بما عندهم من العلم فلسفه ریاضی سینس فرحو بما عندهم من العلم شبهات شرکیه اتباع دا باو فرحو لیو کړه په هغه علم چې دوی څخه هر کله چې پوه شو چې په وخت د عذاب نو آمنا بالله لیکن فیده من نشو فرعون عذاب ولیدو نو آمنتو قالو آمنا بالله وحده یوازی سن الله سنتن پشان د طریقې د الله التي هغه قد خلت چې تیر شوی دی فی عباده وبندیان الله کې قد خلت وخسر اخکار شو هنالک په دغه وخت کې تباهی د کافرانو سورة ممتاز یو فوجوه اربع لعظمت المکتوب تلو وجوه دویم پدی صورت کی جدال جدال پنځه پیری په دې صورت کې جدال جدال ذکر دی ان فی صدورهم الا کبر اوریدل د حق نه ما هم ببالغی او نلسم فرحو بما عندهم من العلم او شلم ماده د دعا په دې صورت کې ډېره زیاته زیاته لوی عنوانات د پاره د مسلې اومنه دلیل نقلی د رجل مؤمن ادله عقلیه او تخفیف دنیوی سورت ممتاز په ذکر د صفات الهیو مخصوصو ممتاز پرد د شرک په دعا ممتاز په دعا د حملت العرش ممتاز په تقریر د رجل مؤمن هغه صورت چې پاغي کې عذاب قبر صراحتا ذکر دی النار يعرضون عليها غدوا وعشيا سبي بيدي په پوزي باندې